یاد کړه کله چې مونږه فرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړای نو هغه سجده وکړه خو ابلیس اون کړه هغه د پیریانو نه وو ځکه د خپل رب د حکم منلو نه بهر شو نو آیا استاد ما پرېږدای او هغه او داغه اولاد خپل سرپرستان جوړوي حالکه هغه ستاسو دشمنان دي ډېر خراب بدل دي چې دا ظالمان خلک کوي